رحمه الله اولنې مخرج درته ذکر کړو د جوف الفم دا اوس دویم مخرج ذکر کوي د حلق او حلق دا سویلی یو په حلق کې څو مخارج دي درې څو حروف ته ادا کی شپږ معنی ادا ده شی ثم لاقصى الحلق ادنا حلق نا غین خاؤها غین ادا کیږي خاؤها او خاد دی غین ادا کیږي خاؤها خاد دی غین یعنی مرګره د غین سره ده نو ګور درې مخارج وشول د حلق حلق ختم شو ورپسې والقاف نو بس شروع کړي د جبې حروف به شروع شي لسان نو حلق در نه په دوه درې ټکو کې څه کو علامه جزري صاحب راغون کو حاجی ثم لاقصى الحلق اي ابعده مما يلي الصدر اقصى الحلق نه مراد غلره زید کوم چې سینې ته نږدې ده دا دینا ادا کیږي حمزه حا او حمزه حا المنح الفکری والا ذکر کړي قیل الحمزه والحاء فی مرتبه واحده بعضی وای دا حمزه او حا په یوې مرتبه کې دي یو ځای نه ادا کیږي وقيل الحمزه اولى او باز وینا حمزه اول دا یعنی سینې ته لګه نږدې دا او حاله د خلی طرف ته خوشې کړه مونږه په دې قول باندې پوره تفصیل کړو چې د هر مخرج نه چې کوم په یو مخرج کې دوه درې حروف شریک دي او د یو مخرج نه ادا کیږي لکه همزه ها یو مخرج نه ادا کیږي آیا دای کې رستواله مخکواله کې نه نو علما کرام زو کوی او زو کوی دي ازو رستواله مخکواله په کتاب بازو وی نشته موږ خپل وایو چې رستواله مخکواله پکې نشته او چونکه علماو ذکر کړي نو صرف اشارتن ذکر کوو باقي دا غي پوره تفصیل تاسو ته تیرو دوباره اعاده نه کوو حمزه او ها دا د کوم ځای نه ادا کیږي اقصای حلقنا او چا په دې کې الف هم وردن نه کړي اقصای حل نه سو کوئی الف هم ادا کیږي او دا هغه سو کوئی سوک چې جوف الفم نه مانی جوف الفم خو د خلیل سے مذهب وکړه سیبوی مانی نه فرای مانی نه دا هغه باندې الف کم ځای ادا کیږي اقصای حل او بیا امام شاطبی سے ویلی دی چې د حمزه او د ها نه پس الف ادا کی یعنی اول حمزه او ها دا بیا د خلی طرف ته شي دی ورپسې الف ته چې څوک د اقصا حرف نه ادا کوي ادا قول امام سیبوی تم منصوب شوی دی هغه ذکر کړی امام سیبوی وای الف چې کوم د مخکې د دهانا اے اول حمزه ادا کیږي بیا الف ادا کیږي او بیا ها ادا کیږي ویګه کنه پویګه او دا خبره فهمیږي د کلام د جاربوردی نه دا نحوی ده لوی خو حق خبره ده دا حق خبره څه شي ده د اول زینا ادا کیږي اے من مخارج الحلق فمخارج د حلق حلق لګیا یو غنا مخارج د حلق اول مخرج د اقصای حلق دویم مخرج د وسط حلق دی علامه مکی سے وایي خو دا دویم نمبر مخرج چې په دې حل کې دی نو په دې کې دا عین د اول نه ادا کیږي د اول زینا اول کوي چې سینې د نږدې اول کوي نو الجواهر المضیه والا ذکر کړی دا یو شرح ده د جزري هغه وایي مخکې نه مراد چې دا حرف مخکې دی یعنی سینې ته نږدې دی رستو د خلی طرف ته نږدې دی پوهیږئ کنه پوهیږئ یار دا خو ما یو ډېر ډېرې مې وې زر خو نه شو ویل زرو نه مو داسې زیات نه دی ویلي کم ویلي ها خو ابو الحسن شريح رحمه الله وی ان الحاء قبل العين او ان حاتن مخ کدا او دا کلام د امام مهدوی دی نو دواړه طرف ته پکې اقوال دی او یو مخ کې بل وی بل مخ کې او زه خو تقدیم او تاخير تاسو لماوي زه هغه علماء قول منم چې تقدیم او تاخير د سره کوي نه به دی او زنادا کیږي ځکه په هغه کې نقصانات واردېږي هم مخکې ویلي یو نقصان پکې دا دی چې کوم حرف د بل سره نږدې دی هغه ته مونږه د یو مخرج والا حرف متجانسین نشوي هغه د متقاربین وایي متقاربین کوم ته وایي چې بل سره نږدې نږدې ادا کیږي کبه نشو ته چې دا مخکې دا اوس د متقاربین شو او دا ح معطوف ده په عین خو واو پکې حذف شوی ثم لوسطه آیا دا وسطه ویل شي کنه وسط پسین باندې سکون ده او وسط چې فتح شي چې سکون چې دا ظرف ته چې پته چې دا اسم دی اے ما ته وګوره هر هغه ځای وسط په معنا د منځ راځي کم ځای کې چې د وسط معنا بین کې دې شو بین لکه تاسو به جلست وسط القوم په من د قوم کې کې راستم نو هغه ځای کې وسط ویل شي وسط یعنی کوم ځای کې چې د بین اطلاق به کېدو التا وسط نشي ویل وسط به وي څه به وسط او کوم ځای کې چې د بین په معنا نه راته نو التا به سي وسط به وسط خبر باندې پوښوي کنه کچرتا په معنا د بین نه راتلو نو وسط به وسط اګه په معنا د بین باندې راځي بیا به وسط دي دې ځکه اصل کې وسط ثم ل ثم الله وسط ثم لوسطه فعين حاء خو چون کې د ضرورت نشیر د وجه نه ویل ثم لوسط ورنه دا وسط ته ولي دلته په معنا د بین ناراضي اته وګوره بین به خو وسط بني لکه ستا دا 60 ستا د سر او د خپو په منځ کې نه دی او ستا د ټول بدن په منځ کې دی سر ته نږدې دی ډېر لکه دا ډیکس دی که نه دا یو سر شو دایمه او په منځ کې کتابونه پراته دي بین کې دا منځ کې دا موبایل نو دا بین دی خو وسط نه دی وسط دا خبره باندې پوه شوې کنه په هر حال دې ځکه اصل کې وسطه هی ده او د ضرورت شیر دی نه وسطه د دې وجنا رومي رحمه الله وای دا بعض شارحین وای وای چا چې ویل چې دا دی خبره کې دی خبره ته بیا ګورئ هر اغازه چې په هغه باندې اطلاق د لفظ د بین کیږي هغه ځای کې به وصف په سکون سره لکه جلست وسط القوم اي بينهم او هر هغه ځای چې هغه ځای کې د بین استعمال نسې کیږي نو آلته به فتحي نو دې ځای کې دا اول مراد د نه دویم چا داسې ویلي یعنی ثم لوسته صحیح دی او بعد شارحین وای دا چا چې ویلي دي چې دا د ضرورت شعری د وجه نه ده نو دا خبره وای صحیح نه ده ضرورت شعری د وجه کال جواهر المزیه علم ویلي دي پیدا د پاره د آیت د وزن ده او یا په کې دا یو لغت ضعیفه ده په هر حال بعض ورته ضعیفه ویل شوی د دې نه ادا کیږي غین او خا شریح رحمه الله وی غین د خان مخ کې دی لکه علامه جزری زه به وی غین خا غین مخ کې کړ دا کلام د امام سیبویم دی دا کلام د امام شاطبیم دی او ناظم سے به وای ګور غین خام خو مکی سے وای نه خامخ کې د په مخرج کې د غین نه فارعای کې وای الخاء من اول مخرج الثالث من مخرج الحلق مما يلي الفم ابن خروف نحوی سے ذکر کړی وای سیبوی لم یقصد ترتیبا فيما هو من مخرج واحد نو که داغه قول ته وګورو نو بل بیا د سیبوی سره په نسبت ترتیب شته وای کوم حروف چې د یو مخرج والدي او سیبوی ذکر کړل هغه په کې ترتیب مراد نه تاسو کوئی ابن خروف سره او په کلام د عربی کې چې کله یو خبره په یو شعر کې پوره نشي او ورپسې د هغې هغه پورواله په بل شعر کې وشي لکه دلته یو شعر پوره ذکر کو ثم لأقصى الحلق همز حاء ثم لوسطه باين حاء ادناه غين غاؤها دا په دویم شعر کې پوره کوز دا مخرج دی ته ویل کېږي تضمین تا ضاد میم یا نون دا اوسو دویم اصل په اصول خمسه او د مخارج